زما قابل قدر مسلمانانو ورونو زمونږ او تاسو د دا جمع کېدل یو ځای کېدل د یو مخصوص علم په مناسبت دی چې هغه ته علم د تصوف وایي او علم د طریقت ورلوي او علم د حقیقت ورلوي دا یو زمانہ د سیوا چې خلقو دا شریعت چې عبارت د قران عظیم شان او د پیغمبر علی صلوات و سلام د تعلیماتو نه دی دا یو جدا سیز بلل ودا یو مستقل سیز ده د تصوف سره څه تعلق نشته بلکې دې کسانو څوک چې د دې قائل وو چې د شریعت د تصوف سره تعلق نشته د تصوف ته بدعت ویل دا سی یو نوې چیز ورته ویل چې د دې وجود نه قران کې شته او نه پیغمبر اسلام په سنتو کې شته تعلیمات د رسول الله مبارک بلکې بدعات ورته ویل بدعات وايي هم دي بل طرف ته هغه څوک چې د تصوف او د طریقت کار کولو هغه بیا بالکل ځان د شریعت ته احکام او فایبن نه بلل ساغو ول چې موږ خو صوفیان فقرای خدا رسیدي او چې موږ خدای ته رسیدلی یو فلهذا په موږ باندې ظاهر احکام د شریعت لاګو نه دي دا په موږ لازم نه دي چې دا اوس موږ تاسو وی الله جل جلاله احسان وک فضل وک پدې بری صغیر او افغانستان پاکستان هندستان بنگلاديش عربي ممالک دي ټول ته داغي اثر ورسید الله جل جلاله یو عظیم شان شخصیت پیدا ک چې هغه حضرت مجدد الفسانی رحمه الله شیخ احمد سرهندی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانه نه بعد زر کال بعد د تجدید کار وکړ دا ټول دیني نه وای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات را ژوندۍ کړل په دې ټوله خطه کې الله جل جلاله فضل او احسان وافس هغه د پیغمبر علی صلوات و سلام هغه تجدید دین وشو او هغه کارنامه دا وکړه چې دا شریعت چې کوم قران او سنت دا اصل سیز وبلل او په خبره پوهیږي قران او سنت دای اصل سیز وبللو او قران او سنت د تصوف د پاره ماخذ وبللو چې دا مونږه والا د تصوف چې دا دا د قران او سنت نه راوتل سیز ده دا غي خلاف نه ده بلکې حضرت مجد الفسانی رحمه الله اغي په خپل مکتوبات شریف کې دا خبره را نقل کړې ده چې طریقت تصوف او سلوک چې مونږ او تاسو دی وخت کې والله وای دا خادم د خادم شریعت مخدوم ده او تاسو ته پته ده چې همیشه لپاره د مخدوم مقام د اوچت وي د خادم مقصود مخدوم وي او خادم د هغه مقصود ته د رسول لپاره لار وي حضرت موسی الفسانی رحم الله د زمونږه طریقې نقشبندي مبارک لوی هغه عظیم شان شخصیت ته هغه دا ثابت کړه چه دا شریعت چه ظاهری قرآن او سنت تا دا حکیم ده او تصوف دا محکوم ده که د تصوف طریقه لاره د قران او د سنت خلاف وي ها او تعویل هم نه پکې کیږي بعض خلک په شریعت هم پر نه پويږي بیا وایي دا تصوف خبره دی خلاف ده که چیرته دا د تصوف یو کار د نصوص د قران او سنت خلاف وي دا تصوف د الله او د الله د رسول په نسبت قابل قبول نه دا مردود ده نو شریعت دا حکیم ده او تصوف محکوم ده شریعت مخدوم ده تصوف طریقت حقیقت دا د هغه خادم ده بلکې تاسو خدمت کې به عرض وکم د تصوف مقصد دا ده دا موږ علما تصوف چې دا تصوف کو لګیایو د دې واحد هغه ضروری اصلي مقصد هغه دا ده هغه دا چې د شریعت باندې موږ ته عمل کول اسانه سي په شریعت باندې د عمل کول زمونږ ملکه او طبیعت وګرځيږي حال نه طالبان په یوه به حال ملکه او پیژني چې دا شریعت زمونږ طبیعت وګرځيږي لکه یو سړی چې وږی وي بغیر د مړی خړل نه قرار نه راځي یو سړی تږی وي بغیر د اوبو سکلو نه قرار نه راځي هم دغه شان تاش چې کله د لمانځه ټیم شي د روزي د نیولو ټیم شي د زکات ورکولو ټیم شي د الله او د الله د رسول د اطاعت ټیم شي د انسان طبيعت قرار نه راځي بلکې په اسانه پښتو کې بدر توایم چې د انسان طبیعت د شریعت د عمل کول د پاره وګی شي تګی شي د تصوف دا عجیب هغه تعلق او امتزاج دا حضرت موجد الفستانی رحم الله دا کارنامه انجام کړله او دا سلسله چې کوم را روانه تصوف تر دې نه وخت پورې نقشبندیان مجددیان چې کوي دا حضرت پیروکار دي تاسو الحمدلله اوس دې خبره تاسو له دوه یاد شو زین کې راغله اوس د دې تصوف د علم سم موضوع ده د تصوف د سنه باس کوي چې موږ صوفیان شو وظیفه والو طریقې نقشبندي کې داخل شو قاضی مبارک کې داخل شو سروردی او چشتیه مبارک کې دا موږ دا څه دې څه فائدہ ده څه غرض دی دې څه مقصد دا موږ چې وظیفه کوو ملګری مراقبه کوي وظیفه کوي مجاهده کوي دې څه مقصد ده نو تصوف علم او د هغه موضوع امونږ او تاسو ته انسان وای د زمکه په سر باندې په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق انسان ده موږ تاسو ټول انسانان اوس دا انسان د سنه جوړ شوی کنه آیا دا انسان د انسان د دې لاسونو نه عبارت ده انسان خالد د سترګو نه عبارت ده انسان د غوګون نه عبارت ده آیا دا لفظ د انسان د دې انسان مجموعه جسم نه عبارت ده دې ته انسان وای نو که تاسو د چا نه دا سوال وکړئ یا تاسو نه څوک دا سوال وکړي چې انسان دې ته وایي نو ته به ورته چې نه انسان خالي د لاسونو او د خپو او د زبان او د پوزې او د سترګو او د ټول ظاهري بدن عبارت نه ده ولی ځکه واقعات حالات د سیدی چې هغه مونږ ته دا خبره واضح او څرګند ګرځي چې انسان د دې خالی جسم نه عبارت نه دی ستاسو پوي کوم بکر د بکر د یو سړی نوم ده نو یا زید یو انسان ده زید باندې دوه حال راځي دا زید یو انسان ده په دې زندگی کې په دې زید باندې دوه حال راځي یو د څه حال ده چې دا زید د خپل مال د پاره مالک وي دا خبرې ډېرې ضروري چې زمونږ طالبان د تصوف په پیژني چې د تصوف د چی شي حقیقت مونږ ته پته هو لګي خالی وي ګړه ګړه او د ګړي پته نه د څه لګي چې د چی شي کله سره پکې خطا سي یاد نه نو دا زید یا بکر دا یو انسان ده په دې دوه حالت راځي یو حال د زید دا ده چې د خپل مال د پاره مالک وي مال د د په قبضه کې وي جایداد او زمکه د د په قبضه کې وي د د چې خځوي بی بی وی هغه خزوی د د هغه شوهر او خاوند وی که چیرته په یو دفتر کې افسر وی نو حکم نافذ وی په ما تحت خلکو باندې او چې یو سړی په کور کې وی واړه واړه ماشومان دا ونه یریږي دا د زید حال دی یو مالک هم د خاون هم د او افسر هم د خپل دفتر کې او خلک هم نه یریږي خدای یو د حالت ته چې کله زید ژوندۍ وي او د د په دې بدن کې روح وي بدن کې روح وي نو بیا د خپل مال لپاره مالک ده د خپل جایداد او زمکه لپاره مالک ده هغه د دې د خپل خځې خاوند ده په دفتر کې افسر ده لاندې خلک ورنه یری که په دې حالت کې چې دی ژوندی ده د د مال په ناجایز طریقې سره څوک قبضه کی یا جایداد او ځمکه قبضه کی یا د د دا خزه څوک ورنه اوتشتي نو قانون د د پښت پناهي کوي قانون د د حمایت کوي قانون رانی سي خو لیکن بل حال په دې زید باندې راځي بل حال په دې زید باندې راځي هغه دا چې کله د زید د دې ظاهری بدن نه روح اوتلو او مرس دغه پیسې چې 15 ملټه د مخکې د مالکو اوس بل څوک مالکان شو دا جایداد چې 15 ملټه مخکې چې روح نه وتلې د مالکو اوس د ملکیت ختم شو د قبضه ختم شول دغه خزه چې پنځه ملت مخ کې د خزه و اوس د خاون نه ده هغه خزه نه ده کلم چې د تیر کې د توفات د دې خوخه ده په میړ کې کې نه کې د مړي نه خلاص شو دومره لوی انقلاب راغی څومره لوی انقلاب په دې زید باندې راغی چې پنځه ملټه مخکې مالک خاوند افسر خلګو نه یریدل اوس پنځه ملټه بعد چې بل حال ور باندې راغی دا ټول ختم شول او حالان کې هغه غوګونه موجود دي هغه پوزه موجوده ده هغه زبان موجود ده هغه لاسونه موجود دي هغه ټول بدن اعضاء موجود دي او قبر ته هم نه دوړل قبر ته هم نه دا وړي صحیح سالم په کټ باندې برسېره پروت ده هر څه ختم شو نو خامخه دلته چې کوم ده یو انقلاب راغی په دکی نو موږ ته دا خبره بالکل واضحه معلومه او څرګنده شوله چې یاره په دې زید کې چې دا زید ته موږ انسان ویل دام خالی دغه ظاهري بدن ته نه ویل دې ځای کې یو بل شی هم و چې د هغې شي د وجود په وخت کې دا زید انسان و د ټولو حقوق انساني او د حقدار و خو چې هغه جز ورنه ووتلو هېڅ پاتې نه شول هېڅ هم پاتې نه شول دومره لوی انقلاب چې کوم ده راغی نو معلومیږي چې دا زید انسان دا د دوه سیزونو نه عبارت چې یو د انسان دا جسم ده او بل د انسان روح د روح او هو مونږ ته پته ولګي دا چې دا لوی جز چې په انسان کې وو دا د انسان روح روح او روح چې وته ارته ختم شو بل دنیا شروع شو په خبره پوهیږي یو بل مثال واور یو سړی ده هغه چې کوم ده په دشتو بیابان کې پروت ده خو به ولې د ویده ده او د څه غرق ویده ده چې یو میاشت ویده ده او یو سکند پر هم د خوب نه را بیدار نشولو نه مرغان خوري او نه بدبوې کیږي او نه چنجي پکې کیږي نه یې زمکه خرابوي حالانکه وی ده خو به ولې اوس دا ځای که مړ شي د دې نه بعد او په دې زمکه باندې پروت وي نو چنجي به هم پکې کیږي بدبوې کیږي به هم او دا ځمکه به غوخي هم خوري مرغان به هم ور باندې راټولېږي شپې به اوس دې مخلوقات ته الهامي تور سره خدای پاک دا او خدلا چې کلم پر انسان کې روح وي ګوري ګوري ورنږدې نه سي نه چنجان پکې کیږي نه هوا خرابوي نه ځمکه غوښل خوري نه مرغان خوري هغه ته الهامي تور سره دا خبره معلومه سره چې په دې کې هغه ډېر بهترین جز چې روح د هغه موجوده چې ورنږدې نه شي خو چې کله مړ شو د انقلاب راځي چینجی هم پکې کیږي بوی هم کوي اوغه هم هغه چې خرابېږي مرغان اوس مکه هغه هم خرابوي نو معلوم څه چې انسان د دوه چیزونو نه عبارت یو د انسان د ظاهري بدن او بل د انسان روح یا یو بل مثال واوري ستړي خو نه کله چې دا تقریر کې واقعات او خبرې نه به ملګری لګونه سوما نه شي دا علمي خبرې دي چې تاسو صحیح دا واوري او دا شي کنه د بعض خلک خوش تقریر وایي خوش تقریر سبحان الله ټول درته شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى بل مثال و د انسان د بدن کې دوه جهان دي دوه دنیاوی دي یو جهان هغه د دې جسم او د دې ماده نه عبارت ده چې کوم زمونږ تاسو د ظاهري بدن د سنه جوړ شوی او بل دنیا هغه د زړه دنیا ده د زړه جهان ده پاغه کې د انسان د روح آباد ده سترګې لیدل کوي غوګونه اوریدل کوي په زبانه مونږ به یول کو او په ټول بدن چې اوسې سره ولګيږي هغه چې کوم د مونږه محسوسو چې دا زیګ دا دا شوي دا دا سنگ دا دا سنگ دا پته مونږ ته لګي او بل یو پوشیده پټه دنیا ده پټه دنیا ده چې هغه ته د انسان دا زړه وایي زړه تاسو لیدلې ده خپل زړه چا لیدلې چې هم نه لیدلې کله دلې د غواګانو لیدلې د ګډو د بوزوي لیدلې خو خپل زړه چا نه لیدلې چا د خپل زړه سلاس لګولې نه ده لګولې نو بل یو باطینی دنیا ده چې هغه ته زړه وایي قلب ورله وایي قلب زړه اوس په دې زړه کې څوک آباد دي په دې کې د انسان روح آباد څه آباد روح آباد اوس دا روح چې شي دا اوس دوه زړونه دي یو دا ظاهري زړه ده او یو هغه کوم ده ظاهري روح ده بل دا باطني زړه ده او باطني روح ده ظاهر باطنی زړه چې دا روح کې آباد ده دا زړه چې کوم ده دا پوشیده سی چې ده دا روح چې پکې آباد ده روح څه غواړي چې شی ده روح روح عبارت ته د انسان د خواهشاتو نه د ارزوګانو نه انسان کله خوشحال وي هغه ته روح هغه یو قوت ته پکې کله انسان خفوي دا یو بل قوت ده کله انسان چا نه نفرت وشي دا یو بل قوت ده کله د انسان چا سره محبت پیدا شي دا بل قوت ده کله په انسان کې جذبه د قرباني پیدا شي دا بل قوت ده کله په انسان کې جذبه هغه د دې پیدا شي چې اثار وکي اگر که د حاجت ډیر خنور انسانان په ځان باندې مخکې کوي افسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص هیڅ او عجیبه د مزي خبره خدا ده چې اصل دنیا د انسان هغه د زړه ده که ظاهري زړه ده او که باطني زړه ده که د انسان د ظاهري زړه ودري حرکت ودريږي د انسان د ظاهري زړه مړ کیږي که ژوند کیږي مړ دی خو ظاهري جسمي اعتبار سره مړ شو خو که د انسان دا باطني زړه مړ شو په دغه باندې هلاکت راغی نو بیا انسان دنیا اعتبار سره هم هلاک ده روحاني هلاکت باطني هلاکت آخرت اعتبار سره هم هلاکت ځکه په قران پاک کې الله جل جلاله د کافرانو نه تعبیر هغه په احیا باندې نه بلکې په اموات باندې کړی دی حالانکه ظاهري زړه یې ژوندۍ ده صحتمند ده خو لیکن الله جل جلوه یې نه دا کافران اموات دي دا مړه دي دا هلاک دي ولې ځکه باطنی زړه برابر نه مبري خبره پوه شي اوس دا خبره ثابت شول تاسو ته چې د انسان د دو شیانو عبارت ده یو د انسان دا جسم او بل د انسان روح د انسان جسم دا ګاډی ده موټر ده او روح دیغه مسافر ده د انسان دا زړه نه زړه یا دا جسم وای دا ګاډی ده موټر ده او روح چې کوم ده هغه د دې مسافر ده په دې زړه کې ناست دا روح په دې بدن کې چې کوم دا روح ده او چې دا خبره ثابت تسوله چې د انسان هغه زړه هم ستا ظاهر بدن هم ستا یو جز بل جز روح ده نو اوس دا زمونږ تاسو دا دین چې اسلام دا ډیر جامع ده او دا همغیر دا ډیر جامع ده الله جل جلاله د انسان د دې ظاهري بدن د تربیت او د پرورش لپاره انتظام کړی ده هم د کشان ته الله جل جلاله د روح د لپاره هم د پرورش انتظام کړی او خبره پوهیږي اسمان او زمکه او دا کوم چې موږ ظاهر ګورو دا ټول سره هغه د انسان د جسم خدمت کوي ها خو یا غنم راشنه کیږي زمکه راشنه کیږي پاس د اسمانه بارانونه کیږي دا ټول انسان د جسم بقا ده وربه هم الله جل جلاله اغا د انسان د دې دوم جز چې روح ده د دې لپاره هم انتظام کړی ده هغه روح دا هغه د انسان د دې روح هغه قران دی قران عظیم شان تاسو وای الحمدلله اوس الله جل جلاله دا ظاهری بدن د پاره هم احکام را نازل کړی دي سبحان الله چې د انسان کوم دا ظاهری جسم ده د دې لپاره هم احکام را نازل کړی دي عبادت را نازل کړی دي موږ د ظاهر بدن سره تعلق لري به ظاهر بدني عبادت روزه بدني عبادت زکات مالی عبادت حج مالی او بدني دواړه نو چې الله جل جلاله د انسان د دې ظاهري بدن د تربیت لپاره د اصلاح لپاره د بقا لپاره احکام را نازل کړي په دې شریعت کې نو هم دغه شان ته الله جل جلاله په انسان د روح د پر هم احکام را نازل کړي روزه زکات حج او دا شان تمون دا هغه احکام دي چې موږ به کوو بعض د څه احکام دي چې د انسان د جسم سره تعلق لري دغه نه الله جل جلاله موږ منع کړی چې به نه کوو غلا بنه کې زنا بنه کې غیبت بنه کې دروغ بنه حرام کارونه نه کوي نو الله جل جلاله د حکمت چې الله حکیم ذات دا غي تقاضا ده چې د انسان د دې دوم جز چې روح ده او اعلی جز ده د دې لپاره هم احکام نه نازل کړي او احکام موجود دي د روح عبادت هغه دا ده چې په دې روح کې خایسته خایسته صفاتونه راځي ښه اخلاق کې راځي دا عبادت او رضایل بد بد صفات بد اخلاقی هغه د روح نه کوم ده ختم دا د روح عبادت په خبره پوه شو کنه روح به د ریا نه د تکبر نه د خود غرضی نه د قدرت پسندی نه د دې ټولو نه خالق یې رضایل نه او خو صفات کوم د هغه وخت راځي ان شاء الله پر ټولو به خدای کول بحث کو صفات حمیده سره چې موږ خپل کو رزل صفات سره چې راغونه موږ ځان وساتو نو سره دا زړه د انسان څه ده نو دوه زړونه دي او دوه روحونه دي یو ظاهری زړه ده یو باطینی زړه ده یو ظاهری روح ده یو باطینی څه ده روح ده کله ډاکټر نه پوښتنه وکي طبيب نه چې زړه څه توایي نو هغه به درته وایي چې دا زړه خو د انسان په چپ طرف کې یو دوره غوخه ده صنوبري غوښه ده دوره او په دې چپ طرف کې ده کنه دلته او دی یو ټوټه غوښه ته زړه وای او دی زړه په منځ کې تک توره غوښه ده سویدا القلب ورته وای تو غوښه نه استخله وینه تور وینه ده سویدا القلب ورته وای تور وینه ده د زړه په منځ کې دا به تعریف ته زړه ته وکړي د کوم زړه تعریف د دې ظاهري جسماني زړه تعریف او کله یو ډاکټر نه طبيب نه پوښتنه وکړي چې روح څه ته وایي هغه وایي چې دا الله جل جلاله د انسان دا ظاهري زړه پیدا کړی دی په دې کې د نن وینه څه ده وینه هغه وینه پمپ کیږي باقي بدن د څه ارزړو حرکت نه هغه اصل کې پمپ ده دغه پمپ کار څه ده د خدای خدای سره حیران دغه پمپ کار دا ده چې کومه دا وینه په دې زړه کې ده دا د انسان د لزونه رګونه تللی باقی بدن ته شریان ورته یا رګونه ته هغه ټول بدن ته تقسیمیږي دا غوینه په وجه باندې باقی دا ظاهری بدن ژوند دی کله چې زړه هارت اټیک وسی هغه وینه په باقی بدن باندې باقی ژوند مرسي دا د ظاهری زړه تعریف ظاهري روح څه ته وایي طبيب او ډاکټر ته چې ورته ساينسدان ته هغه وایي چې اصل کې چې د انسان په دې زړه ده او په دې زړه کې دا وینه پرته ده د دې نه یو بخار بخار نه دا چې جوش کې چې چای واچي دغه نه چالوګي او چتي نو دی وايي روح داسې یو لطیف شی ده چې هغه د انسان په دې زړه کې کومه وینه پرته ده د هغه نه یو هغه اسپیم ورته وایي انګریزي کې اسپیم هغه د لوګي چې کوم ده هغه راوچتېږي بس هغه روح او بیا د انسان بدن کې په تقسیمي صحیح سول اوس ظاهری زړه څه شي ده باطینی دا باطن کې زړه څه شي اوس الله جل جلاله چې کوم دا ظاهری زړه پیدا کړی دا هغه د باطینی زړه او روح د هغه سره ډیر مضبوط تعلق ده ولې دا ظاهری زړه د هغه لپاره مسکن ده هغه عبارت ته خواهشاتو نه ده د ارزوګان نه ده دته زړه هم وای او روح روحاني هغه زړه هم ورته وای هغه روحاني زړه هم ورته وای یو شعر دې کې خواهشات راځي کله کله خو خواهشات راځي کله کله بد خواهشات راځي خو خواهشات نه تعبیر په اخلاق حسنه او سره کیږي صفات حمیده او سره کیږي کوم چې بد بد خواهشات راځي داغه نه تعبیر په صفات رزله وبانه په اخلاق رزله او سره کیږي اوس موږ ته د دې پته نشته چې د دې زړه جسمانی او د زړه روحاني د روحاني روح او د باطینی روح څه تعلق ته دی منځ دا موږ ته پته نشته موږ په دې نه پوهیږو خو ګهرا ډیر سور تعلق ده ډیر سور تعلق ډیر سور تعلق بلکې دومره زور تعلق ده چې د انسان ټوله کامیابی دې پورې تړل چې باطنی زړه آباد باطنی روح آباد ما ته مثال د کافرانو درک او کدا باطنی زړه آباد نو باطنی روح آباد نو اگر کدا به ظاهر ژوندۍ ده زړه ټیک ده صحتمند ده ولیکن در حقیقت دا بیمار ده او کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه سوال وکړ چې دا روح څه ته وایي پیغمبر علیه السلام ته فرمایل قل روح من امر ربي روح دی الله یو حکم دی یو امر ده د دې د حقیقت مون خبر نه یو پوه شو مسله باندې خو دوره پته ده چې د ظاهري زړه سره د باطني زړه زور تعلق صحیح ده او د دې ظاهري کوم روح چې هغه بخار چې ما تاسو ته وې د دې سره د هغه باطینی روح هغه ډیر زور ګهره تعلق ده زور تعلق ته بوای مولوی صاحب دا د کوم جن را معلومه کړل په دې کې علماو اختلاف ده چې عقل زړه کې ده او په دماغو کې ده عقل عقل دا پوها دا زړه کې دا کدا ما وکړه په دې کې دا ساينسدانانو د دې اتباع او اختلاف ته سو کوی دماغ کې دا سو کوی زړه کې دا خو لیکن حکیم الاسلام قاری محمد طیب سره چې نسب کړ چالو ده خلک وایي جلسه مو لا نه جوړه کړې سره المدرسة كان قال لك المدرسة لا شكر خلاص درد الشريف اللهم صل على سيدنا محمد قال محمد طيب صاحب رحمه الله هغه د دې ډیره بهترینه تشریح کړې ده اف فرمایي قاری محمد طیب صاحب چې اصل کې پوها عقل دا زړه کې ده زړه کې ده زړه خود دومره خبره ده چې دا فوها او عقل په زړه کې اجمالی ده او عقل دا غیر تفصیل کوي زړه کې چې کوم دا یو خبره راځي اجمالی هغه بیا د دې زړه او دماغ منځ کې تعلق ده تعلق ده کنه نو بیا د دې زړه ډایرک دا خبره دماغ ته راځي دماغ هغه پلاو کې کلاو کې سوچ ور باندې کوي ور باندې کوي ور باندې کوي دا هغه نه بعد هغه نظریه وګرځي اول اجمال وي بیا تفصیل وي دغه نه بعد به څو ګرځيږي نظریه وګرځيږي عقیده وګرځيږي بیا دغه نه سړی اوړي نه وشي مسله باندې نو نو دا پیغمبر علی السلام فرمایي چې الا ان فی الجسد لمضغه خبردار د انسان په دې جسد کې یو ټوټه غوخه ده اذا صلحت صلح الجسد كله چې کله د دې ټوټې اصلاح وشي ټول بدن صحت مند شي ټول بدن سترګې بیا صحیح لیدل کوي وګونه صحیح اوریدل کوي زبا صحیح خبرې کوي دماغ صحیح خبرې راوړي داغه صحیح نظریه او صحیح فکر پکې راځي لاسونه صحیح نیول کوي پکې رزیل صفات پکې راشي رزیل خواهشات پکې راشي به ټول بدن فاسد شي سترګې غلط لیدل کوي وګونه غلط اوریدل کوي دماغ غلط خبرې فکرونو کې راځي لاسونه غلط نیول کوي پښې غلط تلل کوي هر څه غلط هر څه خراب شي الا وهي القلب پیغمبر سلام فرمای الا خبر وهي القلب دا زړه ده نو لکه څنګه چې یو په شیشه کې عطر اچي نو دا شیشه به صفا کوي که به نه صفا کوي نو زړه صفایي پکار څه پکار ده اوس اخیری خبره ده تصوف څه کار کوي تصوف په علم سره مبتدا خبره معلومیږي چې دا دا دا دا رسائل دي دا د زړه او د روح بیماریان دي په دې سره د انسان زړه فاسد ګرځي او دا او دا چې کوم ده هغه اخلاق حسنه دي په دې سره انسان زړه آبادی الله جل جلاله موږ ته طریقه راکړي د علاج د رضایل هغه موږ په تصوف سره پیژنو چې دې رضایل چې زموږ زړه بیمار سي علاج به سره کوي دا غیر علاج څه طریقه کار او کوم چې زمونږ زړه خه اخلاق پر زړه کې راړو دا غي طریقه سره د حصول بس د تصوف مقصد اخري خلاصه ده چې د انسان د زړه آبادول د انسان زړه هغه د بیماریانو نه بچ کول ځکه ظاهري بدن بیماری راځي کنه راځي او کته چې د زړه بیماریانه په زړه خامخا بیماری راځي ځکه چې انسان د څو سيزونو نه جوړ دی دونه سړی ته نزله لګي کنه زکام لګيږي تبه بلډ پريشر او دا شانت نوري بيماریاں مختلف لګيږي دا شانت انسان ته هم مختلف بيماریاں لګيږي کما د تو لريا راځي تکبر راځي خود غرض راځي جاه پسندی راځي انانیت راځي تکبر او ما غون کې سبې دا ټول رضایل دي د دې علاج په تصوف کې او د اخلاق حمیدو د صفات حمیدو د حاصلولو طریقې کار دا د تصوف او د علماي تصوف کار ده بس تصوف دا مقصد دا چې کوم تاسو ګوري د علما لګیا دي دا غو مقصد دا ده چې بس د انسان اندازونه چې کوم ده اباتي ځکه د انسان د ازو د ټول بدن رئیس ده مشر ده او چې کله مشر او رئیس اصلاح وي باقي ټول خلک اصلاح وي هغه دې مشر ته ګوري هغه وایي چې دا مشر چې مشر شوی ده نو معلومیږي دا مشرتوب او دا کوم عزت ورته ملاو ده دا د دې وجنه چې دا د خښو صفات پکې نو بیا که شران هم د وچما لپاره هم دا صفات حاصلول پکار دي نو د انسان د ازړه د ټول بدن رئیس ده او چې د رئیس له مشر اصلاح شي د عوامو د رعایت اصلاح الله جل جلاله زر کوي ډېر زر کوي بیا د تصوف د پر ان شاء الله اخلاق حمیده او د اخلاق رجله او تفصیل کو په بل نشست کې الله جل جلاله دې توفیق را لره کې خره پاک دې په دې خبرو ما تم د عمل کول توفیق راکړي تاسو ته هم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه